هغه حدیث چې هغه منسوب دی غزاد پاک ته چې هغه الله سبحانه و تعالی دی اصطلاحا حدیثی قدسی ستوي ما نقل الینا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما اسناده الى اياه الى ربه عز وجل وای دا هغه دی چې نقل شوی د مونږ ته نقل کړي شوی د مونږ ته د نبی رسول الله نه سره د اسناد د دینه رب عز وجل ته د دې اسناد شوه الفرق بینه و بین القرآن اې د قران شریف او د حدیث قدسی په منځ کې سره فرق وای هناک فروق کثیره ډېر فرقونه دي اشهرها ما یلی ډیر مشهور په وجوهاتو کې دا کتنی دي چن القران یتعبد ان القران لفظ و معناه عن الله تعالی د قران لفظ او معنا دواړه د الله د طرف نه دي والحديث القدسي معناه من الله ولفظ من عند النبي صلى الله عليه واله وسلم د حدیث قدسی معنا خود الله نه د خلفاز د چاري دویمه وجه ان القران يتعبد بتلاوته د قران په لستو تعبد حاصلېږي چې تلاوت کې ول حدیث القدسی لا يتعبد بتلاوته او تاسو منس کې مم حرام ګرځولې فلا تظالمو نو په یو بل ظلم نه مکوي ویسیغ روایته د دې د روایت صيغه ویل راوی الحدیث القدسی صیغتان دراوی د حدیث قدسی د پاره دو صیغه ویروا الحدیث بیعیه ماشاء روایت کې دي چې دی حدیث پکمیو چې خو خشي غداري قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل الله فرمایلی پاغه سکی چې پیغمبر علیه السلام ته روایت کړي اشهر د مصنفات نه پدې کې کم کم کتابونه دي الاتحافات السنیه بلا حدیث القدسیه دا عبد الرؤف المناوی رحمه الله کتاب دے جمع فیه د پدې کې 272 حدیث جمع کړیا تاسو دې کې 27 د خدا غلطی راغلی سورہ ورسره یو دولی کوي 272 د پدې کې 202 او یا احادیث را جمع کړې دي الاتحافات السنیه فی الاحادیث القدسیه وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد